د کافرو د پاره د آخرت د عذاب نه يرول کله نه کله کمزوري ذهني دې طرف ته لاړ شي چې رب دا کافران چې دا ستا د دین دشمنان دي د قرآن دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي د مسلمانانو دشمنان دي او رب دوی په مزو کې دی او ته وته سنوي دا ولی دا کله نه کله د سړي سوچ لاړ شي الله تعالی ما او تا ټولو ته وایي په دې خبره چېرته ګمان دې رانه شي چې الله تعالی د دې خلکو د بدعملۍ نه خبر نه دی الله د ټکي ټکي نه خبر دی خو لږ استدراج ولا ورکوي موقع ولا ورکوي چې ښه بدعملۍ وکړي چې الله تعالی د جهنم هغه اخري کنده دوی ته دغه کړي ورکړي ولا تحسبن الله او خامخا ته ګمان مکوه په الله ولا تحسبن الله او ته خامخا ته ګمان مکوه په الله غافلا دنا خبره چې الله د دې خلکو د بدعملونو خبر نه دی عما د هغې نه یعمل الظالمون چې کوي دا ظالمان او کافران وی چې الله خبر دی نو عذاب په ولې نه راولي انما یؤخرهم یقینا الله رستو کوي دوی الله د دوی معامله او د دوی عذاب رستو کوي انما یؤخرهم یقینا الله رستو کوي دوی یعنی د دوی عذاب چاته رستو کوي لیومن یو ورځ ته چې هغه د قیامت ورځ ده هغه څنګه ورځ ده تشخص فيه الابصار چې وازی به ختلی پاغي کې سترګې د دې کافرو د سترګې به وازی ختلی وازی دې ته وي چې دا بره دغه پردې په بره لاړ شي ښکته په ښکته لاړ شي رپیږي را رپیږي نه خدای دې نه کی چې دا انسان باندې یره راشي کنه نو د یره په وخت انسان باندې حیرانتیا راشي چې حیرانتیا راشي د سترګې وازي وخیږي نو انما یؤخرهم یقینا الله رستو کوي دوی لیوم یو ورځ ته تشخص فيه الابصار چې وازي بوخیږي په هغې کې سترګې د دوی مهطعین تیز تلونکي به یې د قبرونو نه به میدان حشر ته مهطعین تیز تلونکي وي مهطع دې ته وایي چې داسې نیغ ګوري او تیز رواني یو خو بل خو نه ګوري داسې نظر داغوی و افئدتهم او زړونه به څنګه وي و افئدتهم زړونه داغوی به هواء خالی وي د عقل نه د سمج نه د پوهې نه به خالی وي هوا منه کوي خالی مزری استاد وایي د ځمکې او د اسمان په منځ کې دی علاقې ته تاسو څه وایې هوا وی دې تم ځکه هوا وایي چې دام خالی دی و افئدتهم زونه دا غویبه د روب او د یرې د وجې هوا ان خالی وي نه به پکې عقلي نه به سمه چي و انذر الناس الله پیغمبر ته وایي و انذر الناس او یره و خلق یوم د هغې ورځې نه یاتیهم العذاب چې را بشي په دغه ورځ کې دوی ته عذاب چې هغه د قیامت ورځ ده فیقول الذین ظلمو نو وبوي هغه خلک چې هغوی ظلم کړي کفر کړي سبا وایي رب لګه موقع را لراکه دنیا ته مولیګه ربنا ای زمونږ ربا اخرنا مونږ رستو کا واپسم کا دنیا ته الی اجل قریب د یو وخت نږدې ته الی اجل قریب یو وخت نږدې ته رب لګ غوندې وخت را لراکه چې دنیا ته لاړ شو او صرف دونه وخت را لراکه چې کلمه وایو اخرنا رستو کې مونږه الی اجل قریب نیټی نږدې ته الکه څه شي لم رستو کم دا جواب د امر نجب دعوتک چې مونږه قبول کو دعوت ستا ونتبع الرسل او مونږ تابعداري وکړو د الله د پیغمبرانو وی خا اوس دا وایې په مخ کې به تاسو سوي اولم تکونو اقسمتم ایا تاسو به قسمونه نه کولو اولم تکونو اقسمتم ایا تاسو به قسمونه نه کول من قبل مخکې د دینه پیغمبرانو به درته وي دا دنیا ختمېدو والا ده وپسې بیا میدان حشر راتلو والا دی نو تاسو به قسمونه کول چې مالکم نشته د ستاسو د پاره من زوال ختمېدل دی به وی والله مونږ به همیشه هم په داسې نعمتونو کې یو همیشه زمونږ ختمېدل نشته ها مالکم نشته ستاسو د پاره من زوال ختمېدلو اوس دلته سوال دی دا خو هر سړی مني چې زه د دنیا نه ځم دا خو به هېڅوک نه وایي چې زه د دنیا نه نه ځم وایي وروره دا خبره دی صحیح نه دې غټایټو ته تو وایه چې لکه مرې او دا ارس د نه پاتې کیږي هغه وایي تبه مرې تبه مرې زه نه مرم نو دا د ډیر دغه د زد د وجې نه او د ډیر د بدمعاشۍ د وجې نه دوی به دا خبره کوله چې دنیا زمون ختمېدو والا نه ده همدقسې به نعمتونه وي یا دا دی یا وینا دوه قسمه ده یو د خلی وینا ده یو د حال وینا ده حال وینا دی ته وی خلی خدای شو خبره وکي او د حال وینا ده ده چې نه مونږ کې نه خدای پیژنې نه رسول پیژنې نه جماعت پیژنې خو دا خپل مطلبونه پیژنې نو کته نه وې د حالت ستا دا وای چې هم دا دنیا د بل د دې ختمېدلو هغه نشته خ وسکنتم یو بل دا دی تاریخ تاریخ هم دته معلومو وسکنتم تاسو اوسېدلې فی مساکن الذین په کورونو دغه خلکو کې ظلمو انفسهم چې هغوی ظلم کړی په خپل ځانونو هغه سمودیان چې هلاک شو نو خو څوک پکې اوسېدل نور پکې اوسېدل چې عادیان هلاک شو د هغوی په ځای نور اوسېدل وتبین لکم او خخکار شوی او تاسو ته کیف فعلنا بهم چې منګه څنګه کار کړو د دې مخکینو خلکو سره وضربنا لکم الامثال او تاسو د پوهې لپاره موږ بیان کړو مثالونه وقد مکروا او یقینا چل کړی دی دوی مکرهم پش هغه چل د دوی د دې یو معنا دا ده وقد مکرو او یقینا د خلکو چل کړی دی د الله او د رسول خلاف مکرهم هغه چل د دوی تاسو وایې کنه چې څه دې کول هغه دې وکړل نو دقه سي د دوی چې څومره چلونه وو هغه ټول چلونه دوی وکړل ریا د خیال لري مکرو کې او مکرهم کې ضمیر ټول د خلک کافرو ته موجوده کافرو ته راځي کې وقد مکرو او سازش کړی دی دوی مکرهم هغه سازش د دوی هغه چې څومره سازش کو هغه تمام سازش وکړو ځنې خلک وایي نه دا لږه ښکلې ده چې مکرو کې ضمیر موجوده کافرو ته راجع کې او مکرهم کې ضمیر مخکینو کافرو ته راجع کې الکه چې فرعون سکول هغه تاسو هم کوي عادیانو چې سکول هغه تاسو هم کوي سمودیانو چې سکول هغه تاسو هم کوي وقد مکرو او سازشونه کړی دی د موجوده کافرو مکرهم پشان د سازشونو دا غوی و عند الله او پنیز د الله د مکرهم سازش د دوی الکه دا څنګه سازشو و ان کان مکرهم او یقینا نو سازش د دوی سمامولی سازشونه نوخه کدا سازش ته دی غره ته مخامخ کړي وی کنه دا غر به د منځ نه وړي وی و ان کان مکرهم یقینا چل د دوی سازش د دوی لتزول منه الجبال چې لری شي د دغه وجه نه غرونه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د غر غر نه مضبوطو کدی سماوی دا سازشونه د غره ته مخامخ کړي وي ختم کړي وي وي خو د دې سازشونه سره دوی رسول الله ختم نک ولا تحسبن الله ته ګمان مکو په الله مخلف وعده خلاف کون کې د خپل وعده رسله د خپل پیغمبرانو سره الله د نصرت وعده کړی ده ان الله یقینا الله عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدل غشتو دی یوم رایات کې یو ورځ تبدل الارض چې بدل بکړي شي زمکه دا زمکه به بدل شي غیر الارض بغیر بغیر د دې ځمکې دا ځمکه به راواغستې شي په بله ځمکه به بدله شي بدله به کړی شي دا ځمکه بغیر د دې ځمکې نه وس وسماواتو او اسمانونه به بدل شي په میدان حشر کې به دا ځمکه چې دی دا بدله شي په بله ځمکه مزری استاد وی بدلوالی دوه قسمه دی یو بدلوالی په ذات کې دی په ذات کې لکه تاسو وایې بدلت الدراهم بالدنانیر بدل می کړی روپۍ په اشرفو اوس روپۍ بیل شي دی او اشرفې بیل شي دی الله به دا ځمکه راوالي په بله ځمکه به یې بدله کړي دا ذات به بدل کی موجوده ځمکه د سره د خاوري لیکن په میدان حشر کې به د ځمکه داسې تک سپینه وي چې ټکې ګناه به پې نه شي وي لکه ته به وایې چاندي ده دا دغه دا دغه به شي ذات به بدل شي کله نا کله بدلوالی د صفت هم راځي تاسو وایې که نه دا ښځې نه دي یو شي کړي وي ګوته وایي ګوته مې بدله کړه په والې نو سونه خو ماغه د خو صفت دی ولا دغه کو بدل کو دقه سه د ازمکه به بدل شي نن زمکه کې کندم شته غرونه مشته غونډه مشته لیکن الته بیا سی دا کافران یوم اذن په دغه ورځ کې مقرنین چې هغه به تړلی شوي وي فل اصفاد په زنځیرونو کې دا کافران دا هر کافر د خپل هم مثل کافر سره دا به په زنځیرونو کې تړلی سرابیلهم کمیسونه دا غوی به وتغشا وجوههم النار او پټ کړي به مخونو دا غوی له اور دا د جهنم د اور د لمبې دا سلا ليجزي الله د دې د پاره چې بدله ورکي الله کل نفس هر یو نفس ته ما د هغه عمل کسبت چې دی کړی ان الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب کوونکی دی په میدان حشر کې به د سبین حساب شروع شي غرمې پورې به ټول حساب وشي چې غرمۍ جنتیان به د آرام د پاره جنت ته لاړ شي قیلوله به کوي کافران به دوزخ ته لاړ شي هاذا دا صورت یا دا بیان چو شو هاذا دا بیان بلاغ دا رسول لی د احکامو للناس د پاره د خلکو د صد پاره چې دوی نصیحت قبول کی ولینذرو ولینذرو او د دې د پاره چې دی او يرول شي به په دې وليعلمو او د دې د پاره چې دا خلک پوي شي چې انما هو اله واحد چې بشګه د الله معبود یو دی وليذكر اولو الالباب او چې نصیحت قبول کی خاوندان د خالص عقلونو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړئ الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم یا الله تمام مشکلات د دنیا او آخرت زموږ حل کړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي زموږ حالات رب درست کړي خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب پوی زموږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم پوی کړي خاص کر دا کوم کتاب شروع کړی دی مونږ رب مونږ کمزور یو ته زمونږ سره امداد وکړي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو الله دې له دې راتلو د دې کې ناست په دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله ورته چې په دنیا خپل حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ سره حفاظت وکړي د بعضې ملګرو بچیان بار دي خپل خپلوان بار دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې سله تلي دی الله کامیاب خپل وطن ته روغ جوړ راولي د بازار خلکو د قوم تم دوه کې بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله علیه